باب من اجاز طلاق الثلاثه لقول الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تصريح باحسان من اجاز طلاق الثلاثه دا باب ده په بیان ده ثبتوله ده خبره ده اغه چا شکنه چه چا جهز بل دی دری تلوکی نا دری تلوکی جمع کول کنه لقول الله تعالى الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان دا یاد تکیم دا کنه ادینا امام بخاری صاحب لکه مثلا په دې باندې استدلال قائم کړه دا کنه چه دری تلوکه جمع کول چه دی دارو دی سرنگه دی دیغه آیات نه دا دلیل قائم کرده پا دیسه بیا مختلف توجیبونه شوی دی کسی یوا توجیه دا پشه شوی ده چه الطلاق مرتانه تلوک چه دا دا دوا ورده سمنا دوا ورده منا چه یو وری ورکه بیا دین ورس چه بیا ورکه کنا دوا اس پا دیسه دوا تلوکینا رول کنا رولا دوا ځلو کینه چې روغلل بیا زره سره هینه دا سویلی دی چې امام بخاری صاحب نه دینه دلیل په دې طریقه سره قائم کړه ده چې لکه دوی تلو کې جمع کول چې راو دی دا رنګ درې تلو کې جمع کول چې دی دا راو دی کنه شزکه چې خدوا متعدد دی درې متعدد دی چې دوی جمع کول راو دی شزه ته دوا ور کوي شو درې ور کوي شو کنه درې جمع کول سره دی دا راو دی زرا شرحین داخلی چه پده طریقه سر استدلال قائم کرده لیکن پده بنده کناره دیه کرده چه دا طریقه ده استدلال ندو صحیح زکا چه دره سرنگ پدوی بنده ور قیاس کوه دا قیاس ده دره پدوی بنده دا قیاس مع الفرق تا کنه شاوله زکا چه دره ده وجه نشده مغلظه کرده شی و ادوی ده وجه نخو مغلظه نکرده دی کنه شا سوچ بنا کنه بیا درې سرنګ په دوی باندې ور کیاس کوي دې وجنه مغالزه ګرځي دي دا وړه سخت خبره دو بیا ور نه کافر سره کړای نه دي چې سه بره بد مړه نه وي پنه کاف کړی او دې دې وجنه هم مغالزه نه ګرځي دي دې خدام را سخت حکم نه دا کنه شه بیا دې سخت حکم ول سرنګ یا دې الګ حکم پول باندې ور کیاس کوي دا قیاس چې دا قیاس مع الفرق دا دا نه ده صحیح دا طریقه د استدلال دا نه ده صحیح زلا حالت وی چې اصل سے امام بخاری سے امام په دې طریقه سره دلیل د غایات نه نیولا ده چې دا ورځ چې وی چې فامساکن بمعروف نه بیا دوا ته لکینه چې ورکه د نورس چې بیا تم کولی دي د ځون سره په خپلې طریقه سره کنه دا معنا چې بیا رجوع ته وکا کنه بیا رجوع ته وکا کنه بیا خپل شذا کا چې کیم نه کنه په خپلې طریقه د ځون سره بیا ایسترک وخت لري ور سره کا او تصریح به احسان تصریح به احسان غړاندولی تصریح سمنا غړاندولی پرشولی به احسان بکشلیه طریقه سره بیا دا غړاندولی بکشلیه طریقه سره په داسې چې کیم ده که نه دا احتمال هشته چې په کښدی طریقه سره چې کیم ده کنه غړان ده کې په دې طریقه سره چې بل تلو کا ویر کې پسې کنه شا ځای ویر کې بل تلو کا ویر کې کنه شا یا بل تلو کې ویر کې خدوا تلو کې نه خدای مخ شي ویر کړی دی او او تصریحون به احسان په دې سره به بل تعلقا ور کې دریا ما چې کیم دا کنه ور کې راشي کنه شا دا نه په دې آیات سره درې تر کې چې کیم دا کنه ذکر په دې آیات سره غلا دا الطلاق مرتان د ذاتو کې نشول او ورس چې دوی چې او تصریحون به احسان دا دریا بل تعلق په چې کیم دا کنه شا دا نه دې نه دا باندې ورته چې درې تر کې جمع کول شوی تا دا راو دي کارونه او دا او تصریحون به احسان تکوي بیان و ذکر کړه ور سره کنه شا ایو دا استدلال بیا بنا ده په دې کې صاحبون دي چې دا او تصریحون به احسان دې تفسیر په تعلق سره وکي سوچ کوي کنه شاه چې په تعلق سره تفسیر وکي بیا ایسه دینا دا دلیل نیول چې دی دا صحیح دی خو کچره دې دا هغه مشهور تفسیر وکي کنه مشهور تفسیر یې بیا دا ده چې دا او تصریحون به احسان دې نه تعلق نه دا مراده بلکه دې دا مطلب ده چې دوا تلو کې نه دی وکړل چې نه راشه زکوینا بیا دو غړان دکا غړان دکا زمانہ چې غړان دکا دې غې دې تلو کې نه دو عدد تیر کو کنه شه او عدد کې چې تیر شي چې بیا نه را دینه پر دی شي په دې غې دې تلو کې باندې بیا دینه پر دی شي کنه شه یعنی مشهور تفسیر دا ده چې او تصریحون به احسان دې را تلو کې نه وراده او تصریحون به احسان دې نه نه نه دا یاد کی چې دا ورسې په شویلا دا خدا خو دریم ته لوک شو وې دینه دا مریمه شو چې درې ته لوک جمع کول زه ته دا څه دی دا راوړي کنه صاحب کچره مثلا راونه وا خدا یاد بیا ورسې چې کیمدا کنه نو په شویلا کنه صاحب دې بس دا نه دا طریقه د استدلال د امام بخاری صاحب کنه دې آیات نه دې آیات نه چې کیمدا کنه دا مریمه دي چې درې ته لوک دې جمع کوله اجازه دا غاشتا کنه صاحب وبیری کنه بیمور دا په مرض وفات سره بیمور دا دا مریض که ده مرض په حالت شه مرض وفات شه اخبر شده تا طلوق ورکو کنا بیا اده غیسه ده تا ورشی امرأت الفار اده میره تا ورشی فار و اده شده تا ورشی امرأت الفار دا شده دو ده چا ده فار شده دو فار منا تشتدین کا کنا شا بار حالا فده مسئلہ سے چه کم ده کنه ده ائمه و اختلاف تا ده میر ده احناف مذهب دادا چه ده میڑه سره کنه یا به په حالت ته عدت ته دغه شوزه شمټ شوی یا به دې عدت تر شوی دې عدت نه ورسته به دای مټ شوی کچره مثلا دو د خاص په عدت شوه چې نه میړه مټ شو کنه شا میره تعلق خبر کړه دې ته دوی دې تعلق نه عدت تر ویدو دغه چې په عدت شوه عدت یې نه تر شوی چې دای مټ شو یا میر مذهب دا ده چه میروز ده نوڑای شی او کچره ده شده عیدت تر شوا ده ایتالو کنه ده اینا ورس که ده ایمت شو ده میروز نشی ده نوڑای کنه شا امیر مذهب دا ده کنه شا ٹک شوا او پده ده سه ده امام شفی سیل چه کم ده کنه مذهب دا ده کنه شا چه نا بهر حال چه کم ده کنه که عیدت یه چه کم ده کنه او امام احمد ابن حنبل صاحب یی چې نه میروز نه وړای شي تر سه پرې چې بل مړ سره نکاح نه وی کړه کنه شا چې بل مړ سره نکاح نه وی کړه کدو په عزت شو یا میروز نه وړای شي دای مړ قاعده چې تر شو یا میروز نه وړای شي دای مړ شي تر سه پرې چې بل مړ سره نکاح نه وی کړه البته کبل مړ سره نکاح وکړلو ای جو میروز نشي نه وړای کنه شا امام مالک صاحب رحمه الله دی اغه مذهب دا ده چې نه کله بل مړ سره نکاح کړه وی بیا غره وړای شي کنه شا نو بیا دی بیا غره وړای شي کله په عادت شوی یا قاعدت کې تر شو یا کنه کاه یې نه کړه کنه کاه یې کړه بیا کلاس ته کاه نه کړی بیا کنه شاید هغه اولی نه مړنا دو میروث کې کیم نه کنه وړای شي د فار نه کنه شا سجمه تی کنه دینه میروث وړای شي او بیا شوایت اچھا جی امو خیال خدا نه ده کنه چې میروس ونه یسی دا مبتوتا مبتوتا دا غسله سده چې دا تعلق ورکړه شو دا مبتوتا یې غته ویل چې درې تعلق نه ورکړي شي وي و یې غته ویل چې یو بیان تعلق ورکړه شو یو فائدت ونه تروي کنه دردا مبتوتا میروس نه زیدنه وړای چې کیم نه کنه مطلقاً مطلقاً دا معنی چې کیم نه کا دو فائدت شوی یا کا عادت کې تر شو یا دا یې چې میروس نه زیدنه وړای مو خیال خدا ده دا هم یه دغا شده ده دوی ملیون نوی میروس بری کانا شد نو بیره ده اول نتویه چه میروس برای شی ده مبتو تا و ده بل بل سره چه نکاح کرده ایدتی تر شده بل بل سره نکاح کرده ده چه ده نمت شی ده نوی میروس خوڑایش و ده خوی بیوان شده ده دوی ملیون نوی میروس بری دا کیسا چه کلای بیر شو برماوی تا اکرا فرج عن ذالکا بیا رجوع اکرا شاوی سے بی ده خبرنا چاہی دا خورشتیا یا دا سرنگ دوی ملیون نوی میروس بری کانا شد بیا دې را رجوع وکړه چې نه چې عیدت یې تېر شوی وي بیا نه شي وړای چې کیم ده که نه زه میروث ځکه چې عیدت یې تېر وي بیا خو بل مړه ته رانه رانه کار کړی چې یې نه وي میروث پرې که نه ته خو چې عیدت یې څه پرې وي بیا میروث ځنې وړای شي او چې عیدت یې تېر شوی بیا نه شي وړای میروث او دا به عینه د احناف چې کیم ده که نه مذهب ده احناف چې کیم ده که نه دا چې عیدت یې چې پوتې وي میروث ځنې وړای شي او چې عیدت یې تېر شوی یې د فار نه میروث نه شي وړای ټیک شو دا یوه مسله دویمه داغه دی چې دا مثلا چې دا درې تلو کې مثلا نه په یو باندې د شزه ته ور کول یا په یو کلمه سره درې تلو کې ور کول د شزه ته دا راو دي واقعیا کې هو یا نه واقعیا کې دا مسله ورسته روش خو راو دي که دا راو نه دي کنه شا سوچ به دا کنه ګناه استا که ګناه چې کیم نه کنه نشته دی په دې کې د امام شفیع صاحب رحمه الله د هغه مذهب دا ده چې نه درې کلو کې نه چې په یو مجلس کې سره تفرای ورکو یا په یو کلمه سره ورکو دا حرام نه دي دا جائز دي کنه شا او دلیل لري په دې حدیث باندې نه ثقه صحیح سره وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي اخبره ان عويمر العجلاني په تحقیق سره بلا وګڼل رسول برک هغه مسله او هغه پښتنه سألته عنها چا مو پښتنه کړی و د هغه مسکره د دنا عنها د هغه مسئله متعلقه چا مو دنا د هغه مسئله متعلقه پښتنه وکړه رسول برک بلا وګڼل سألته قال عویمر او ایمر وی تاویل چه والله په خدای میرا قسم الا انت هزن معنی که ده حتی اسأله عنها حتی که چه زه پشتنا او که ده رسول مبرک نانا ده مسئله متعلق کانا زه اقبل ویر سه پشتنا زنه کان تویای جس پکیه فاقبل او ایمرا بیا روغلو او ایمرا کانا رسول مبرک ده روان شو حتی اتا رسول اللہ سلام حتی که چه ویر رسول مبرک ده خپل سزا باندې تهمت وکنا چې مو باندې سړی کړی دی ولا لکنا سره کې مړیا کې کسب باندې وک بیا شهیدون یې نوی او دا خو تهمت په سزا باندې ولا غوړو بیا پردای سره چې په یو سزا باندې تهمت ولا غي او شهیدون یې نوی بیا حد قذف دې پردی سره دې ورکړي دی اتیا دوره ویوال شي او که خپل مړا چیرې مثلا تهمت په سزا باندې ولا غوړو او شهیدون یې نوی بیا حد قذف دې مړ ته نه ورکړي دی دا خدا مو چیز ده زون سره تام کبی همه به درویخ کو ورته ډلی وی کنه شا مخه درویخ نه دی ویلی کنه شا درویخ مې چندی رښتیا مې ویلی سړی مې پر لیدل دا دا خدا مو ته نه راندو بچار او کبی یاد زون سره لغا تام کوم کو به همه درویخ ویلی وی درویخ مې بیا کو ورته ډلی وی کنه شا خو درویخ مې نه دی په ورته ډلی رښتیا خبره مې کړی چې رښتیا مې کړی سړی مې پر لیدل دا دا خدا زنه راځون سره نه تام کوم درې تلو کینه ورکل کنه په مقصد امر کړل نه ته د رسول مبارک رسول مبارک د امر نه مقصد مقصد درې ته کینه ور کړل قال ابن شهاب ابن شهاب زوری سے ویلی چه فکان تلکا سنت المتلاعنین پس دو دغا تفرقا دا طریقہ ده متلاعنین دو چه لعان کلا سراو کوئی دن اور سے دی پر مسے تفرقا رو وستلا شی کنا دائر دا حدیث دا بدے بلے مقصدی سے دلیل نیولا دا چه درائی تلو کیور کولا حروم ندی دارا او دی دا دی چه اده اووی میر دلعان نا اورس که خزی تا دری کلو کینا ده رسول مبرک پا مخشه ورکل و رسول مبرک ایسی انکارانه پا بنده وکرلو کاراون وا و رسول مبرک انکار کو بنده کراو کانا شا و جو رسول مبرک انکار نداو بنده کراو مانی بیدی ده چه ده حروم انا جهیزی چار ندو دارا و دی کانا شا پا ده حدیث بنده ده دلیل نیولا او امیر مذهب دادا دارنګه د ملکیا مذهب دا د امام احمد ابن حنبل صاحب نه دا روایت راغله ده کنه شا د ویلو د ملکیا مذهب دا د چنا درې تعلقې په یو مجلس شي یا په یو کلمه سره په ټاک ور کول دا ټیک تو واقعیا کېږي خو خو دونه جایز یې چار کنه شا نو بیا دا نه جایز یې چار د درې تعلقې په ټاک ور کول چې کیم نه کنه دا حرام چار دونه جایز یې چار د کیم نه کنه شا ویله دلیل دی دا پیغه جه کم ده کنه رواد بندنو سی غالبا ده صحیح شده رواد جه کم ده کنه رولا ده ایو سری سده تا دری پلو کینا ورکل کنه شا رسول مبارک چه که کلا پو بنده خبر شو صح پو غصا شو ور ودره دلو کنه شا چکش و دا کسا وکلا چه ایو لعبو بکتاب اللہ وانا بین اظهرکم د خدای دې کتاب سره د غاب شپ ټوکې کړلې سی او حال چې زه ته په مان سره موجود یو ته زه د خدای دې کتاب سره ټوکې کوي کنه شا دا د خدای دې کتاب باندې ګزه وال شول کنه شا سوچ مې دا کنه چې په ټاک درې تلو کینه چې کیندا کنه سوده تا ور کې کنه شا دا خو شریعت سره ګزه وال شول کنه شا دا رسول برکت د دمر په غصه شو و ده غصه ده وجنه وداره دلو اخپل فرقت رغلو دا لعان تی غسی کنا لعان تی غسی اخپل دی پل منس فرقت رغلو امام شفیع صاحب داسی بیا دیور فرقت دی پل منس رغلو بیا دینا ورستیا تلوک ورکریزی دی شده تا ها دې څه د غرور تلو کړ کړی دی انا چې او ایمر وشد اعلان سره وکړو ته د مزام مطابق دی پر مسو خپل فرقت روغلو بیا نه را تلو کېر کوله ته ضرورت نه لري ته لوک کېر وکړي ته په مزام کې به څنګه دی تلو کېر ورکول نو بیره کنه چه توی چه درائی کنو کینا دینا ورسی ور کری دی کنه شا خو خیر دا خیر زمی جواب دا کنه شا اصلی خبره دارو یا همیز داسی که دا ده حرمت نا مخت جه کم دا کنه واقعا دو یا مثلا درائی تلو کینا یا حروم نوی کنه شا یا حرمت نا مخش دا واقعا دو چه رسول مبرک پرو برو درائی تلو کینا ورکلو رسول مبرک ایسی انکارانا پو منده وکلو پده وقت حرمت یا نو حرمت یې ورځ تیارو غلا ده کنه سا نو بیرې ته حرمت یې ورځ تیارو غلا او یا دا یې بیره کدا دی رسول الله د پاده وجا زده لاندې وجه نه دی پر مخه ته فرکار درې وی کنه سا بیا ځکه کته درې ته لکه نه ورکلا رسول الله برک سیر کار نه کو باندې وکړو کنه وای ودا دې ته دی چې د څو د مړ پر مخه فرقت نه ویرو ولا ایک فرقت په دې ته لکه سره وروړي او بټاګ نه درې ته لکه نه ورکوي کنه دا بیا حرام دی دا بیا نه دوی جایزه خبره کنه سا سوچ میں دا کر خدا جو رسول برک دا پاتا واجی آخر اعلان پا سبب سر دی پر ماشو برکت خواتا رو غلا دا کنا یار دریمی کنا شا ذکر رسول برک دا دی که زدری تلو کنا در کری یا خو رسول برک انکارا نپو بنده وکرلو کنا اچھا جی دا ایوا مسئلہ شو دوائمہ دا مسئلہ چې دا درې تلو کې نه چې په یو ټاک باندې چې کیم دا په یو منجلس شي یا په یو کلمه سره شوه ته سړی ویر کو دا درې تلو کې نه واقعیا کېږي کنه واقعیا کېږي کنه شه بهر حال په دې چې درې مذهبي نه دي یو د شیعګونه مذهب ده جعفر یا کنه د هغه مذهب ده چې په دې سره یو تلو کنه واقعیا کېږي چې درې تلو کې نه په ټاک ویر کو شوه یو تلو کا په دې سره نه واقعیا کېږي جعفر یا د شیعګونه چې کیم دا کنه دا مذهب ده او د ائمه اربعه احناف شول مالکیا شول شوافیع شول حنابلہ شول د ټوله د ائمه اربعه مذهب دا ده چې دا درې تلوکینا چې په یو منځ کې ورکو یا په یو کلمه سره ورکو دا درې تلوکینا درې دي دا درې وکیا شول کنه شه نو بیر او حافظ ابن قیم رحمه حافظ ابن تیمیه رحمه الله و علامه ابن قیم رحمه الله و زنا اهل الزواهر ده ایغه چه کم ده کنا رایا دادو چه ده ادرائی تلو کینا پا یو مجلس سے یا ادرائی تلو کینا پا یو کلمه سر چه ورکو ده یو رجعی طلاق ده کنا شا ده سیده یو رجعی طلاق ده ده ادرائی تلو کینا ندی ده ظاهریا مذهب ده ده کنا شا اهل الزواهر ایسو بیا غیر مقلدین دا غاور سره وخصه ده کنه دا سلفیون سدی کنه دې غا دا وخصه ده سره فایمار واقع دې چا دا مذهب نشته کنه سوچ کې کنه شام دې اړ زوای دا مذهب دې چې یو تلاش نه کنه شام او دې یا په دې کې څه چې دلیل نسی یو هو دې کیندا کنه په غیر روایت باندې دلیل نسی یو روایت څه دارو ولې چې دا درې تلو کینه د رسولو برک پس مناشه ده ابو بکر صدیق سے په دور خلافت شه او ده حضرت عمر سے په دور خلافت په اول دوی کوله شه اول دوی کوله شه په دې ده چې کیم دا کنه دا خبره وا چې درې تلو کینه د یو تلو په دې کنه کارت کارا کارت ثلاث واحده تا سوچ کړه دا یو تلو غیر مدخول به عمل خو عیدت در اول نشتا کنه سا ده جه عیدت در اول نشتا جه کین نکنه صاحب یا دو پده غی و تلو کسر پر علیش و دینا ای با حق چه دری تلو کینا دری تلو کینا ندی بلکه سیده یو تلو کتا یو جواب دار شوالا دا مدخول به عمل حق چه ندی دا غیر مدخول به عمل حق چه دا حکم دا خدا ولی صحیح که دی دا درې دي کنه شا امی دا خاص دا غامل سب دا کنه شا اې دی وجه نه دا دې کاو کو چې وځي الفاظ سره وي بیا خو ټیک ته بیا یو دا او کچره په یو له په سره درې کلو کینه ور کوي دا بیا درې دي دا بیا یو نه دا کنه شا دا نه غیر مدخول بیا په کې بدا ته جنت یې کېږي کنه شا او دویان جواب چې کیندا کنه کسې دا شو ده Če asr že drejtalo kina kana که دی یو ویل چې مو دې تکیر کیا دو یو رسول برک قضا نه دغه حکم ور کول چې ما دې تکیر کیا ته چې دغه یو تعلق تا کنه تا لکه دی یاره تر مثلا دا یو تعلق ته دارا نه دی رسول برک قضا نه دا حکم ور کول چې باز یو تعلق تا په تو باندې مو اعتماد دې چې تو چې مو تکیر کیا تو دغه تکیر کیا ته مو معتبر کو یو تعلق تا بیا ورځ کیا چې کله مثلا نه د هر عمر سره دغه خلافت ورو خلق ډیر شول او قسمه قسمه خلق کو چې کیم نه کنه بیا کته مثلا په خپل باندې دا خبره کړای بیا مو دې تکید یا تو قضا ان ویدان معتبره ولا دی انا تن ٹھیک تو معتبره ولا او قضا ان ویدان معتبره ولا چې مو مثلا چې کیم نه کنه تکید یا تو بلکې دا غاد رئی تلو کینا دا درئی تلو کینا بلل قضا دا رسول براک پس مناسب دا درئی تلو کینا یو تلو بلل شو اتکید نیت میں معتبرہ ولو کرتا و هر دمر دو بیا دی تکید نیت میں نمعتبرہ ولو کرتا چه اصل ته دا ده تلوکه حکم نده بدل شوا چه توی چه دری تلوکی نده رسول مرک پر منافع دا حکمو چه یو تلوکو هر دمر سے بدور خلافت که دا حکم دو چه دری شول تلوکه حکم نده بدل شوا بلکه ده خلق عدد بدل شوا ده خلق عدد بدل شوا ده اورس چه مثلا خلق سوزه دوی چه ورکول پا یو تلوکو سبارا نشوا دری تلوکی نده ورکولا او دا غا درې تلو کې نه دی تاسو ور کوي دا غا درې تلو کې نه دی رسول مبارک کوم نه سي درې نه وی دا غا درې تلو کې نه یو تلو کوله هر کا عادت دا و چې درې تلو کې بځای یو تلو ور کاو او بیا دې هر کا عادت دا و چې درې تلو کې بځای یو تلو ور کاو و اورت یا درې تلو کې نه درې تلو کې نه شول مطلب دا چې درې تلو کې نه خلک ور کاول په یو باندې سبانه شو کنه شه بار حال چې کیم ده کنه دا جوابینه چې کیم ده کنه اې دغه حدیث نه چې کیم ده کنه شوی دي او بل دا خبرانو چې دا ټول کې څه مثلا کویا کنه شا خو حضرت عمر صاحب دا درې تلو کې نه چې ولا جوړ کړی دي کنه درې تلو کې نه بللې دي دا په اجماع د صحابه کرام سره بللې دي دا هره دې زونه در دا خپل چا دا کړل ټول صحابه کرام په دې باندې اجماع شوی دي چې دا درې تلو کې نه درې تلو کې نه دي کنه شا ایده چه کم ده کنا دا کسا دا عبدالله ابن عباس صاحب چه کم ده کنا نکل کرده دا آغا حدیث یا دا حدیث عبدالله ابن عباس صاحب نکل کرده دا آغا عبدالله ابن عباس صاحب نکل کرده روکانا صاحب ایغه چه کم ده کنا شده تا دری تلوکینا ور کری بیا صاحب غمجانو پده شده بنده خفاو رسول برکتوی چه ویل غمجانی وی چه دری تلوکینا ور کری دی شده تا رسول برکتوی چه رجوع تا وکا کنا شا رجوع تا وکا رجوع تا وکا داینه به روکانا سوی بیا رجوع ته وکړه کنه شا اره پاغه حدیث سری شټکا دارو غلا چې فطلقها ثلاثا تلقینا ورکړي دې ته درې او رسول برکت وي چې رجوع ته وکړه کنه شا دې نه ورسې دې چې کیندا کنه رجوع ته وکړه هغه شته ته دې نه ملي مخه چې ورجی ته لک په دې سره ور دې می درې نه ور دې می چې کیندا کنه په دې سره سوچ مې راکا په دې باندې دې دلیل خو دې روکانا سے بولا دے دے گے چه کم دا کنا غانا مزدا جواب کی چه اصل سے پا دے رواد چه خدا سو بولی چه فطلقها سلاسن خدا غا حدیث بابو داود شریف سے جه کم دا کنا نکل لہ بابو داود شریف سے جه کم دا کنا بیا پا دے آتا دے روکانا ول پا حدیث سے کنا دا سو بولی دی چه فطلقها البتتا البتتا یعنی کنا دا تکارو غلا ولا البته ته صدا کنه تا دا یوان تلا کې بیان تاویل سی و البته ته درې تلو کې تاویل سی په دې سره یو تلا کې بیان احتمال نه و دې درې تلو کې احتمال نه بس بیا دې احتمال له وجه نزل حال کې نقل بالمعنا کړه دا کنه هغه نقل یې راز کړه دې فصل لکه البته ته بزیبه دې راځي چې فصل لکه صلاتا کنه درې تلو کې نه ور کړی نه دی خو فطلقها البته تا په دې سه د یو بیان ته لکه احتمال ده په دې سه د درې ته لکه احتمال ده بیا زره را یو نه نقل بل معنا کړه دا د البته سره درې ته لکه نه مراد کړی دي کنه شا بیا دی وا جنا دا ویلي چې فطلقها ثلاثا کنه وی درې ته لکه نه دی ور کړی یو ته لکه ور کړه او دا یو ته لکه بیان ده بیا یو ته لکه بیان او بلا خبر دارو کسی یا چه دا ریسه دا دوا سره حدیثینا سلی کنه دا اول حدیث چې نمیشتو ذکر کړه دا دویم حدیث چې نمیشتو ذکر کړه کنه دا دوا سره د عبد الله ابن عباس صاحب نه نقل دي د عبد الله ابن عباس صاحب نه دا دوا سره حدیثینا نقل دي سوچ مې راکنه دویان یو ایده گلو کناول حدیث نا کسی دا شوالا چیا چلو من زومان اللہ دا شکا میں صحیح بلا چه فطلقها سلاسن دری کلو کنا ورکری خدا سیده دا ویلی چه انت توالکن انت توالکن انت توالکن دری کلو کنا ورکری او بدیده سر دے تخصیص نیت نوے تخیص نیت یو کنا شا ورسول مبارک ته وی چې چاول دې مو ته کیز یا تو سینې ده صفا اته په ټول باندې وی اعتماد او اعتبار وی کړلو کنه شا ویلې کنه چې مو ته کیز یا او په دې رواج کې دا ور سره لوغلی یادي چې دوی ته اول رسول مبارک ته چې والله ما اردت الا واحده کنه شا والله ما اردت الا واحده کنه شا دا مرا چې تکید دې پر مې د دویام او د دریام ور سره ذکر کړی دی بیا رسول مبارک دې په قول باندې اعتماد وکړي چې ټیک ته چې تکید یاد دی یو ده زنه مراد وی دا نیت ده مو معتبر و بللو کزا ان یا بس یو تلو کورانلو نکاح ور سره نو وکا کنه شا بیا نکاح دی کیم ده کنه ور سره نو وکړو دا جواب شو ده بار حالا دی هدا سی چې مطلقاً په دې سره یو طلاق واقع کړي کای تخصیص نیت یې ویا کای تکید نیت یې ویا په دې سره یو طلاق واقع کړي او که په دې سره مطلقاً یو طلاق واقع کړي دا رسول الله راکوي له پښتنه ځنه کړی چې تو څه شي نیت وي تکید نیت او کای تخصیص نیت وي او د عبد الله بن عباس دې خپل فتوا دادو چې دای په دې سره درې تلو کینه واقعیا کوي کنه شه درې واقعیا کوي درې تلو کینه واقعیا کوي بیا خار واز دا سره نقل کوي چې په دې سره یو طلاق واقعیا کوي فتوا دا سره کوي چې درې تلو کینه واقعیا کوي تعارض نو له فتوا د روایت پر منځ کې کرے رو تعارض چې نو هم هيو ته په برمن ترجیح ور کوي دی امیر د فتوی ته ځکه ترجیح ورکوي چې دا قول دی جمهور ده د اکثر عالمونه چې کیم ده او د اکثر خلک چې کیم ده کنه دا قول دی دیو جن امیر دغه فتوی ته چې کیم ده کنه ترجیح ورکوي سوچ مې ورتي کنه او باقی دا غلی چې د کیمه حدیث ذکر دی چې کیم ده کنه بین دا حدیث دی کنه دا په درې درې تلو کې ذکر ده کنه شا دا نه او ایمر څه تلو کې نه ورکړي ده څه دا درې تلو کې نه ورکړي دي و ان معه په تحقیق سره دی عبد الرحمن سره خو مثل الهدبته په مثل دی دغه چې کیم نه کنه دا نه دغه پیسه د هدبه د شمنی سری کنه دا غاړه دا نه دا خایله ور سره چې کیم نه کنه چې تم کې دی نه کنه شا مطلب دا چې کمزیر ده کنه هدبه د شمنی ته ورشي او دا چې کیم نه کنه پیسه سری کنه شا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم برکته او فرمی چې لعلک تريدین ان ترجع الى رفاه کدای شي چې تو اراده وي دی واپسې رفعت چې باندې بیا رفعت واپس شم بیا مو سره نکاح وکړو لا نشه یانه واپس کدای حتی یذوق غسیله تکي حتی کې چې وسه کې د عبدالرحمن کی بنګای دی تو او وسه کې تار کی بنګای دی د کنه شا تکي بنګای څه کو شي چې خالي دخول ضروری ده نه را انزال نه ده ضروری کنه شا اختاری نفسک بیا په دې څه کې دا کی ساده غنا چې اختاری نفسک چې تاوی هي دا څه ده یا وی چې کیم نه مړ خوشوي یا وی زون خوشوي کنه شا یا وی دا چې اختر تو کا او یا وی دا چې اختر تو نفسي کنه شا نو بیا کچره مثلا دا چې اول چې کیم نه کنه چې اختر تو کا تم خوش کړای کنه شا دا سی اوه یا تلوک ورسی کنه ورسی په دغه شی چې کیم ده کنه حضرت علی صاحب نه یو دغه حضرت علی صاحب نه دا کول نقل ده چې یو رضی طلاق بیا ورسی زید ابن ثابت نه دا کول نقل ده چې یو بیان طلاق ورسی خو نه ټول صحابه کرام او تابعین او امار با ټول جمهور په دې باندې دي چې نه تلوک نه ورسی چې دا سوي چې اختر تو کمړتا وي بس نه پښه په دې سره تلوک نه ورسی دا کیسه ثابتوي امام بخاری صاحب کنا چې مړ ته خاص کو اختر تو کوي ته په دې سره نه رجی طلاق ورسی نه بیان ورسی نه یو ورسی نه درې ورسی کنا شا سوچ مې دا کنا کته دا کې باب خير نساء هو قول الله تعالى ودا قول الله فقلوا چې قل ازواجك او يا تبي بيون اخبرت ان كنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها کچروی تو سے چه اردامی وی چه کم نکنه ده ژوند ده دنیو و ده ډول ټکور ده ده دنیو لما اختلاف من كل عزيز عظيم كان وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري وقال ليس حدثني يونس بن مرشاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عائشة جاء بيد رسول مبارك قال ديولي لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخير ازواجه سوات چې امر وکړ رسول مبارک تا پیغه خوشي ور کوله د باندې بیبیو یې خپل تا دا امر وکړ چې بیبیو ته خوشي ور کا کنه بدعا بی اول شروع رسول مبارک مو باندې وکړه چې دا به ټول شې پوي شزه دو اول یې تقسیم نه کنه دته د خوشي ور کنه او یو مده خوشي رو کړل کنه رسول مبارک ته چې خو بیره ورکه په جواب بشه مر پر سره مشوره وکړي کیم نه کنه چې تو سرانګه خدای او د خدای رسول او اخرت دار خوش کړی دی مو سره په دغه نشتی او په غریبی شه گزارا کې او کزون د زون ته خوش کړل چې کیم نه کنه دا مره چې یا سامان زبر کې بیا نه راځي کیم نه کنه لوړه شي آرام کړلی شي او چې کیم ده په سوچ فکر کړی شي په تو باندې سبوک نشته ما دې کسی تاریخ سوچ فکر وکا دې سبوکا نشته بیړه ما کا کنه شه حتا تستعمری ابوی کې حتی کې چې مشوره وکړه ته دې مې پلور خپل سره قال دی ویلی دی چې وقد علم رسول برکته شا پتا وا چې مې پر ذکر ته ویلی چې ان ابویا قال حضرت عائشہ ویلی چې فقلت موت اولا ففي اي هذا استعمر ابويا پس په کیم دې دې غسی سے زم مشغلاو کده مر پر سرا دا دا سای نه دې کیم نه کنه ففي اي هذا پس په کیم یو نه دې غسی سے زم مشغلاو کده مر پر پر سرا دا دې مر پر سرا دې مشوره سای دا نه کوم دې دې مر پر سرا مشوره فیني اريد الله ورسوله والدار الاخره مو اراداتو ده خدای ده خوشوله ده رسول ده خوشوله ده دار آخرت ده خوشوله ده ده غوڑا قالت ده ویلی دی اسم فعلا زواج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیا دینا ورسی جه کین ده کنا وکلی نیرا بی بیونه ده رسولم براکا مثل ما فعلتو فا مثل لیگا چه موسا کری بی معنی ده آغا داویر جه مش خدای و ده خدای رسولو دار آخرت ده مش خوش کرده وابي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت حضرت عائشہ ویلی دی خیرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشیرو کړی او مشت رسول مبارک فاخترنا الله ورسوله بیمیش خوش کو خدای و رسول د خدای پاک فلم يعد ذلك علينا شيئا يا فلم يعد ذلك علينا شيئا شمر نقل الله فشول دي رسول مبارك رسول مبارک په میر باندې ایت شای باندې څه تعلق کې نه او کړور باندې شمیر کې دا تعلق تا کنه شا په دې سره نه تعلق ورسی کنه شا وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا احيان اسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن الخيارته مسروق سے ویلی چې مو پښتنه وکړه د حضرت عائشہ نه دیغه خيار ور کوله په بریش فقال دیول چې دا وا بالکل خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم وشيرو کړی امیر تر رسول مبارک بیا دا خو چې رسول مبارک می سره وکړه لا او بیا دای نو خاص کړو افکانه طلاقن بیا دا غلو کو نو بیا خلی چه خوشی می سرو کری او دائی ما خوش کو بیدا سلو کدا چره سلو کتا قال مسروق مسروق یوی چلا او بالی زا فروانکا خیر تو حواحدتا چه خوشی ور کشده تا دیوان یا دی سلے تالو که کنا بعد ان تختارنی ورس که دیغنا چه خوش کو دو مولا را چه دو خوش کو بیا مولا را او تالو که یو خوشی ور که یا سلے یا درے یا سمرا صریح تعلق ده پر کیم یو لفظ ده امیر ده احناف مذهب ده چه ده پر یو لفظ ده چه آغا طلاق چکا ده کنه شا و دانه را چه کیم دی ده کنئی الفاظ دی کنه شا نو بید ده کنئی الفاظ دی دانه را او امام شفیع سے بیئی چه لا طلاق چکا فراق چکا سراح چکا ده صریحی الفاظ دی کنه شا ایدینا مسوا ده نرا کنئی الفاظ دی کنه شا امام بخاری صاحب دا د امام شفیع صاحب پرا باندې چې کیم ده کنه رد کو کنه شا چې نه فراق تکا یا فراح تکا دا په صریحی الفاظ شنه دا دا په کنایي الفاظ شنه اې دینه لکه تعلقن یا کړی و ټیک تو تعلق واقع کیږي کا تعلقن یا ته نیو کړه په دې سره تعلق نه واقع کیږي یو صریحی الفاظ دی یره هغه کا تعلقن یا کړی کنه دی کړه په سره تعلق واقع کیږي یو کنایي الفاظ دی یره چې تعلقن یا توکه ندی کنا بده سرا طلاق کنا بنیاد سرا واقعا کری بغیر بنیاد نا بده سرا طلاقا نا واقعا کری بیا دا کنا ای الفاظ بده سرا کم طلاق واقعا کری ہو امیستو دی احناف پر اردکی بند دری کنا ای الفاظ دی پر سرا رجعی طلاق واقعا کری چه آغا یو جه کم دا اعتد دی چکا دا انت واحدتن چکا دا استبر ایراحمه که چکا دا دا دری کنا ای الفاظ دی پر سرا رجعی طلاق واقعا کری او یداوی ده چه الخلیتو انت الخلیتو خو بیره کنه تو خو گوشی و شده کنه اول بریتو کنه یا تو زور آئے چه کم ده کنه چانه ده میڑن او ما یار ټکر ته ذکر کو اونه یا به طلاق کې کس کلا شوی پیغه سره طلاق تو ویره کنه طلاق کاف ته سره شوی کنه فهو علی نیته الا ور محمول له پنیات ته دبونه کنه په دې شه د قص و دنیات معتبر ده کته لو کنه یې کړی خو تر کو ته کېږي کنه ونه وکړي میر پلور ده ملم یکونا ندی دی دو سر یأمران نیچه دی امر حکومتا بے فراقی ہی و فراق دی رسول مبراک بونده یعنی لا فراق تکا حضرت ایسے استعمال کرده کنا دینا سلوک مراد ده کنا شا یعنی فراق دا سلوک تا سراح دا سخی دا سلوک تا سلوکن یاد تی چی ریزنه و دی سر طلاق ارزیمی و دارنگ دانه را چکی لیکن ای الفاظی پدیشن یاد دا ضروری ده